د کامیابی د پاره هر قسم سخت تیرول پکار دي هارون رشید تا یو پیرو ابو العطاهیه شاعر چې دا ډېر نیک سړی زاهد دنیا کې او داغه د زهد ډېر اشعار دی ویغه راغه نو دا یو ته ویلې چې هارون ته چې ماته څه نصیحت وکا دا واعظ خبره وکا چې دا زړونه ملاخ کی هغه زمانہ کې باسیانو بم دا خبره خوخولې او ردلې به خلکو کې اهلیت او سړیتوب پکې وو نو ویل چې ولی الامانو ما د پاره بامني زه غو نسیت کوم د سې نسیت چې پای کې بل چا پروا نه وي قال ولک الامن امن د استاد پاره وای نو یې څو شعرونه ویلا چې پاغي کې یو دا خبره وا چې ګوره مرګ راتللو والا ده مرګ یو قسم نه پریدي هر مدرع او مترس ټول براګیری کزغری چا چولی دی هغه هم راګیری او کډالونه چا مخ ته ودرولی دی هغه باندې بم دا مر راځي او پیرا او خطاب اصل کې دته کاو کته نه څونه فوج راتاو ده کنه ما در باندې راځي او به او تاخره کې دا ویل چې ما بال دينك ترضى أن تدنسه وإن ثوبك الدهر لمغسول من الدنس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس وما بال دينك سوجر جدا خبل دين دي ترضا ان تدنسه په دې خوشاله چې دار وخت خیرنه زړه دې خیرن دی داغه د پاکوالي کوشش نه کې وان ثوبك الدهر مغسول من الدنس او ستا جامه ار وخت د خیرونه پاکوي چې لګه خیرنه چې لګه دوه ورځې تیرې شي جامې خیرنه زې چې بدلې کو نو جامې بدلوي هر دوه ورځې پس کټو په خیرنه چې ما خوستن کې منځي د شپې دولس بجې مې الکه دا ټوپۍ خیره نشوي دا او زړه دې خیرن دې او نه پاکه دا خبره کړې ده کنه دا زمونږ د پاره هم دا غواړه ما بالو دینک ترضى ان تدنسه وان ثوبك الدهر مغسول من الدنس او به وت فرمای کشته کې سره جوړه کې کشته د نجات سبب ده خو هغه ال روانيږي چې لاندې وبوي دا په وچ ډاګه باندې کشته نه روانيږي نو نجات هم الله عزوجل هغه بندگانو ته ورکي هغه انسانانو ته ورکي چې چا صحیح لار اختیار کړی دا دا خپل زړه پاکي هغه بندگانو ته رب العالمین ورکي نو دا خبره ډیره مهمه او ضروری ده چې موږ تاسو د خپل زړه صفائی دا وکړو د دې لپاره د ایمان بازي ضروری خبره چې د دې په پیاده باندې با تاسو کې ډېر مرګري پويږي الحمدلله او سبا به رسته پوي شي د دې رسته فائدې نتایج ډېر عجیب راوځي او دا څه خبرې دي درس کې شته ان شاء الله چې هغه تاسو کله ته په غوږ اورېدلم نوي دون مهمه خبره او د قران او د سنت د منځه نو د دې د وجنه دا خپل ځان صفائی پکار دا منګه دا خبره شروع کړې و دې ته تم را رسولې و چې د الله رب العالمین د معرفت د پاره د سړي خپل نفس د کتن غوړي نفس کې د زړه دې دنه دا پکې یو مهم اندام دی چې دا ملک الاعضاء دی د ټول اندامونو سردار د دسره د الله تعلق دی کدا خراب شوه د انسان خراب او کدا ښه شوه د الله په نزد انسان ښه خبره دا ده کنه او دا اسی مستحب او نپلی خبره نه ده ډیره ضروری او مهمه ده کزرز ما است خراب شوه موږ انسانان نه او کزرم چې د جوړ شو موږ ډیر غوره انسانان دي د ټول مخلوق نه غوره الله چې دا سم مخلوق دی په دې کې دغه بندگان به غوړې دي چې د چا زړه جوړ شوی جوړ شوی نو د دې د وجه نه د شیطان طریقه دا ده چې دا کوم شی مهم او ضروری دی هغه به د تغیر ضروری کار کوي او کومه خبرې چې غیر ضروری دي هغه به تاسو ته ضروری ښکاره کی دې د سیسې نم ځان خبر کړي چې غیر ضروری شیان شیطان سړی ته ضروری کوي او مهم او ضروری د انسان د نجات خبرې هغه به تا ته وړي ښکاره کی او داګه د پر به هیڅ کوشش نه کوي د خوا ګورا داګه د پر به هیڅ مهنت نه کوي دا ډېر لوی د تاوان خبره ده او د تاوان کې موږ ډېر عام انسانان واقعي بلا استثناء د علماو د طالبانو استثناء په کې نشته دی اکثریت له سره د دې خبرې فکر نشته دی کمی خبرې چې ضروری دي دا هغه د پاره فکر مندي نشته او څوک شته نه چې موږ فکر مند کی د څه څوک شته نه چې فکر مند کی بغیر د الله نه نقصان دا دی دی وخت دا خبره هغه دي چې کې مرګري نه ملاويږي سړي سره مرګري صاحب دا بنه په خو به دا مرګري ملاوي دلا دا هغه بم دا اراده واستا دواړه به مرګري شي زه ته به ورسېدلې وس دې خبرو کې مرګري نه ملاويږي مقصد تراشه نو دا هغه کې دا خبره ذکر کړه د ایمان او د توحید فرق هم بیان کړه تاسو ان شاء الله سنا سره درجه کې یاد ده اړه د انسان چې دا چې کله خراب شي فساد پکې پیدا شي نقصان به انسان د انسانيت نوځي او زړه چې کله جوړ شي انسانيت ولا شي انسان نو موږ دا ویل چې دا زړه چې خرابېږي نه دا دوه طریقو سره کله دا په ګناهونو خرابېږي دا الله په نافرمانه نه اخر سبب دی دی دا الله هر نافرمانی چې دا نه دا زړه پاسې دی خرابې هر شهوت چې دی خواهشات دا زړه پاسې دی خرابواله پکې پیدا کوي کستا خوخ یو کنه پاغه باندې داغ لګيږي ان العبد اذا اذنب ذنبا نو نکتت فيه نکته سودا څوک د شی عبارت دی کې وایي یا نکتت نکته سودا په قلب معلومه شغه تور داغ په غزر کې کیږي دا یو روایت کې راغلی دی اورېدل هم دی کنه چې د ګناه د وجه نه تور داغ په دې سره کې وشي نو علاج فإن تاب واستغفر که توبه استغفار وکړي نو سقول قلبه اړې پاک شي توبه استغفار سره رب العالمین پاکي و الا او کوینه کی نو به بل ګناه وږي نو بل دا په غزه کې وشي دا خبره بهر خلکو د پاره نه د ازمن د پاره دی خپل ځان ته وګوري د ازمن د پاره هم دی تور دا بل وشي چې به علاج ونه کینو بس دریم مو شي څلورم مو شي د ازړو لټول استراګیر کی حتا تعلو قلبه دا تور داغونه پر راشي راشي دا ټول زول راګرږي زخمی کیږي ته خراب شي تبه برید ته چې زګنه سړی ما او منس کې لاندې دسی بیمارو والي چې هغه بچای دل خراب کړی دی دسی بیماری نه در باندې راغلي دي او ګوري بندگانو ته چې لږ شانې په سری درشي سونه فکر مندي چې سترګې لږه خراب شي سونه فکر مندي که زړه بیماری په ولګي یو تم دعاګانې غواړي الکه مولوی سره موږ دعا کوو فلانی سره موږ دعا کوو فلان موږ دعا کوو دعاګانې دی او ختمونه دی او دا قسمه قسم او دوايانې دی او علاجونه دی لږ زړې پر کېدل ده او چې زړې پاسد دی نه دا هغه د پاره اس طلب پکې نشته ده هغه فساد والا ده وان ثوبک الدهر لمغسول من الدنس ده هغه پاک ساتي او زړه چې ده ګنده ده هغه نه صفاقي لګي نو ګناونه چې دي دا د انسان زړه کې فساد پیدا کوي او بعض اوقاتو کې داسې شیان دي چې موږ او تاسو هغه ته مباح وو او په هغه کې سره ورنه وځینو دا هغه د وجه نه سره ډېر نقصان رسیږي چې دا هغه زه تاسو ته شان نشاندهي کوم ان شاء الله تعالی بلکې دا څه کې چې اسی چې د دې زړه د ترقۍ د صفائی کوشش دې نه کاون هم خرابېږي چې کوشش دی ولنه کاو صفا دې نه ساتنه هم خرابېږي د څنګه د چې ګناه دې نه کول غل کوټه کې ناس نه هم جوړ به جوړ به نه به چې ته غافل پاتې شې کنه هم خرابېږي غفلت سره چې د خپل ځنه غافل شي نه هغه دې بار بار نه تازه کاو مثال دې شیشې دې شیشام د شي کې دې ځکه کنه خاورې برازي په لګيږي برازي لګيږي تک توره بشته وړي به کې مخ نه ښکارېږي وخت په وخت پای باندې ټوټه راکاږي صفاکه دا غیلرا مثال د جامع د جامع واچو ګندګو کې ګوتې مو هم خیرنیږي د جمعات کې موږ ناسم جامع خیرنیږي کنه هیڅ کار نه کو او جامع خیرنیږي دغه رنګ زړه که څه کار دې نه کو ګناه دې نه کو له هم خیرنیږي په دې مثال باندې پوه شوې کنه چې ګناه دې نه کو له هم د زړه د سړي خیرنیږي تر سوچ د دې بیت د صفاواله کوشه دا الله پاک موږ مکلف کړی په دې باندې منګه د خپل زړه په جوړولو په صفائی باندې مکلف کړي د دې د وجه نظمنګ قدر او قیمت په دې معلومیږي ان الله لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم الله د سړي شکل ته مال ته نه ګوري ستا ګوري ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم رته ګوري د مال او شکل ته ولې نه ګوري ځکه اسمنګ اختیار کې نه ده مال الله بچاله ډیر ورکه چاله به کم ورکه د انسان اختیار نه دی شکل چې د زمونږ اختیار کنه چې دې کې استه جوړ کوم بس دغه شان شکل الله را کړی چاله تور ور کړی چاله اسمه زمونږ اختیار کې نه دی شکل بدلولا ټیک ده نه پاګې باندې کامیابی ناکامیابی سړی توب غیر سړی توب الله نه وای پزړه باندې وای زکه د ازره زمونږ اختیار کې دی زمونږ اختیار کې معنی دا ده که موږ نیک کارونه کوو د ازره الله جوړی او که موږ چرته د دې پروا نه لرو نظر الله رب عزت خیر نه یي نو تا چې څنګه کوشش کاو هغه عمر د ازره به صفا کیږي او الله په نس باندې به توشتيږي د دې د وجه نه د مخکینو بعض خلکو به دا نیکان به جزان تویلا ناغي به د ازره به خیرن شو د ګناه د وجه نه نه اسی به خیرنواله به پیدا شي بی نوری به به پیدا شولا نو هغه به د دې علاج کاوه د دې علاج به کاوه نه په قوالی باندې به کاوه هغه ته به دې سماع ویل سماع دې نقطه باندې به تاسو دې کې پوه شئ چې دا صوفیا چې دي دا سماع ولې کې سماع قوالی او سماع سماع وتوای کنه او دا وسنه ته قوالی وایي لګي عرسونه کوي او هغه ته کدا په خوانو خلکو به داسې کول چې الګ به راواسي او سره خواز به مجلس کې به کېنه هغه ته به اشعار وایي هغه بشیرونه ویل ناتونه به ویل لګي وو او دی بو تناسب په دې به خپل رس پاکاو ولې زړه چې کله خیرن شي په صوت جمیله باندې لکشانې پاکيږي به ته د زړه غمجن شان دي چې غمجن شنو صفائی پکې پیدا شي ناغي بزان له په دې طریقه علاج کاو په او د اشعار اوریدل او دا نه داغه د وجن الله سبحانه و تعالی په نور نقصان کې واقع کړل هغه د دالکانو سره تعلق پیدا شي او نفاق په دې سره کې راغی ولی د رد صفای د پر الله بل شی مقرر کړي او دی لار خطا کړه الله د رد صفای د پر قران را لګل دا کتاب د ذالک الكتاب لا ریب فيه دړنه کتاب دا دی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کتاب اصل کې دا دی چې الله را لګل دی د لستر کتاب دا دی ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم عثمان رضی الله عنه والله لو طهرت منا القلوب ما شبعت من القران قسم په الله که موږ زونه پاک په قران باندې مړېدل دا قران کریم د څه غزا د زړونو د پاره سم فکرم خبره ته نشته د اسما په خیال باندې دا قران د زړونو غذا د غذا اصلي دا کتاب دی دا د صحابه تر سره قوا چې زړه به پاکاو دا قدرت به چې پیدا شي نو قران به اورید خپل به قران ویو یا به بل تویل ابو موسی شعری ذکرنا ربنا من ته الله را یاد کا عمر رضی الله عنه بوته ویل هغه به شروع شو قران به لسته او صحابه به اورید او کله چې په قران په معنا پویږي یو یو شستا واز والا جمع ته مخ کې شي اسی تلاوت کوي تاسو تجربه په دې باب کې شوې د سمره مزه سید ورګی دا راته ځشي د انسان او به چې کله کامل زړه کامل کنا په ډیر تازه کی خسته بوټي چې ته جوبوا چې کنه ډیر تازه کی ادنا بوټي ته جوبوا چې نه لګ تازه کی نو د صحابه زړه په دې تازه کېدل اصلي شی دغه قران دی به دا د ورځ تازه کېدو کتاب الله را لګلو ټیک دا خبره هم صحیح ده چې اشعار حسنه چې زهد تقوا د الله د خشیت او د یری متعلق چې کومه اشعار دي هغه هم کسره کله واوري کله کله احیانا سره هغه واوري نو ده هم د زړه د اصلاح لپاره یو ذریعہ ده چې به صوت جمیل سره واوري د بعضی د زهد اشعار وغیرہ لیکن دا خبره یاد ولرئ چې په دې اشعار او ناتونو کې مبالغه او ډیرواله چې دا نقصان دی دا یدل علی نفاق خفی فی القلب ځکه چې دنه پټ منافقت پیدا شي کنه سره په نه پوي ناغه کې بیماری پیدا شي چې بیماری پیدا شي نه هغه شیخ وخی چې هغه غیر مناسبي په دې خبره تاسو ځان پوهه د سړی معده چې بیمار شي معده کنه نه به سکرو تړکی چې سکارو پوری خاورې تړکی دا زنانه چې حمل شي نو معده خراب شي د معده د خرابوالي د وجه نه خاورې به خوري او دا سکار خوري هغه د حمل په زمانه کې ولی معده خراب شي نو غلط شي نه غواړي دا معده روټي باندې په دې شي نه باندې دا غي هغه خارخ د معده نه سړيږي په دغه ګنده شي نه باندې سړيږي د دارنګ کله چې زړه کې فساد پیدا شي کنه د دین هغه نور د ایمان هغه صحیح طریقې سره ایمان چې هغه پکې نه نو به د ازره مریض شي چې مریض شي نو د څه شي نه غواړي چې غیر مناسبي نو به د اشعار ولا مزه ور کوي او ناتونه ولا خوان ور کوي او به زه خبرې دغه ولا به مزه ور کوي دا نه به دغه د دې ډیر والک قران ولا به تلاوت ولا دونه خوان نه ور کوي تاسو تجربه وکړئ ګاړي کې تلاوت ولګوي ټول خلک وای بندې کې بندې او ناتونه شعرونه ولګوا دوه غنټه به خلک ناشته دا تجربه هم چرته کړی دا کنم نه کړی دا د ړونه بیماری ده لري ورته دا تلاوت والا یو 15 منټه به ولګي زر بیسته باندې او اس اشعار اشعار څه کې چې غاني بجانې هغه ولا مزه ور کوي د دې د وجنه د الله نبی علی السلام دی حدیث ته وګوره وإلا أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه چې د یو سړي دا سینه د وینې زونه الله ډکه کی یریه چې دا سینه ولا پاسیدم کې خرابې کې خاصې به کېدنه دا سینې دنه خو ساشې دغه قه د وجنه د وینې زوی د وجنه نو خیر له دا ولا غره ده ان الله دې ته بیمار کې خیر ده من ايام تل الشعره د دینه غره ده چې تاسو نه کې خ اشعار راشي غلط اشعار خاصم ګناه ګناه ده خو چې د ډیرو اشعارو نه ته د خپل سینه ډکه کې دام نقصان دی وای اصل لګ لګ اشعار خشه دي ولا ايم تلئه چې هغه سره ډیر وای وجه دا ده غلبه د نیک اشعار دا هم ګناه ده په قران باندې غلبه د نیکو اشعارو په قران باندې دا هم ګناه ده زما په دې خبره تاسو کې څوک پوه شو غلبه ماشاءالله غلبه د نیک اشعارو بد اشعار قسم ګناه ګناه ده یو یم ګناه ده چې نیک شعرونه سره وای خو قران کې کله د سره جن الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم کله د سره جو عمل الصالحات او صبرو دا سره دي کله دا راځي عمل الصالحات او دارنګا وذكر الله دا ارزګ خپل مناسبتي دلته دا مناسبت ده د شاعرانو ذکرو اے شاعرانو ستاسو شعر غلط شعر دی مګر هغه سوچ ایمان راوړی نیک عملونه کړی او د الله ذکر یې ډیر کړی او شعر کمی نه خیر دی او بیا د اشعار وایي چې وانتصرو د کافرانو نه پکې بدله اخلي نه دا خیر دی د الله د قران د قیدون ته فکر شګه دا چې الله د هر ټکی لګي قید نه دا ګوره به زی قید نه لګي دي کې پیدي دي دا خبره کزلک په دنه ورشم د موضوع برانه پات چې کوم چې زما مقصود دا چې غلبه د جایز شي نه دا هم جایز نه ده په قران او حدیث باندې غلبه دې خبره د وګړي غلبه جایز نه ده لا یغلبنکم الاعراب علی اسم صلاتکم العشاء وای باندې چې دې ما خصن ما خام منځ ته عشاء وای تاسو ته عشاء مو یا وای نه ډیر یو ته مو یا لګ لګ یو ته وای غلبه ټیک نه ده غلبه دا هغه کتابونه په قران او حدیث هم ناروا ده چې زموږ په مدرسو کې نور کتابونه پابندۍ سوي لیکي یو د قران درس او تعلیم دغه پابندنی طالبانم به خوند او دارن استادانم د نقصان دی وره مقصود قران دی هغه موږ شاته کړی انور کتابونه مخکې کړی دي دا زموږ مرز دی خپل بیماری پیژنې د دې د وجنه موضوع د ایمان شروع د خدا خبره مساسه و یاد ولره موږ چې د تبلیغ والا سره خبره اترې کوو په دې کې موږ سره نه د دښمنی نشته الحمدلله نه دا شی کوو او الله دې راکې دا نه راولي اگر کنه پس ډیر خراب شی دی موږ نو دا خبره موږ کوو چې الکه د فضایل تعلیم دا جایز دی و دې کړی شي خیر دی خو د قران کریم باندې غلبه ولا مور کوي غلبه ټیک نوي غلبه دا ده چې د قران درس نه په مرکز کې وي نه په مدرسه کې وي نه په جماعت کې وي او د فضایل تعلیم همیشه د پاره وي او که ځکه څوک د قران درس کوي نو هغه ته نه کینی او د فضایل تعلیم د پابندۍ سره کینی او دا په عام خلکو کې دا بیماری شته دا مشرانو دی خبره له اهتمام نه دی ورکړی کله کې اهتمام ورکړی نه ایوب الله جوړ کړی وي خو د مشرانو د عدم اهتمام د وجه مقصد دا دی چې غلبه په قران باندې او په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د نورو خبرو د نورو کتابونو دا غره ټیک نه دا دا چې بری په دمه بیان کړ ان شاء الله دې کې مم خیر تاسو د پاره زموږ د ټولو د پاره نه ځکه مې ویل غرض دا دی چې قران او سنت چې دا دا د ژوند د شفا د پاره ذریعہ دا وا نو دا صوفیا راولګي دا غي باشعار ویل شعرونه په دې پیدا اوس به خلکو قوالین شروع کړي چې دمګری ته جوړا شول سپای سپای پاتې شول جمګری ته جوړا شول اخر کې دا شې ته جوړ صوفیا مې ته دمان جوړ شول ځکه چې څو قران پری دي الله به دا چلونه کوي والعیاذ بالله ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله سوچ بل ځای کې هدایت ګوري گمراه بشي مقصد مې داو چې دا زړه چې دین دا کسړې نه جوړي نو خپل اسم خرابي نو داغي قدرت چې په کله پیدا شي نو خلکو به داغي اصلاح کوله نبی رسول الله سلام دا قدرت خپل ځای لکړه دې پڅ اسی دا بری خبره کومه استغفار به دې لپاره ویو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا قدرت راته انه لا یغان علی قلبی نبی رسول الله زما په زړه باندې هم داسې خړواله غون تراشي بشری کمزوري د وجه اندار راځي کنه ګناه نه ګناه اثر راځي نو زه پاستغفر الله د الله نه بخنه سل کړه ته غواړم است الله هغه دا غین چې کوم دغه ځای لکه هغه غین هغه زړه کې چې کوم زنګ باندې پیدا شي اخیرنواله پیدا شي است ځای لش استغفار قران ویل دا باندې ویل سم کاو او دارنګا د دې د پاره بکله هغه بداوا کوله بداوا چې دا بداوا ډېر خلک نه پیژني دې زمانه کې دا حدیثو کې راغلي دا بداوا بداوت دی توای چې نبی صلی الله علیه وسلم کله صحراونو ته تزان لا چې څوک به وسره نو شړو ته صحرا ته د لکسات د پاره یو غنټه دو غنټه درې غنټو د پاره یا د دې پشان او کله باغونو ته به تشړو شړو باغونو ته چلته هیڅ انسان بنو دې سمزره جوړیږي خو اسه چکر لنه ګوره سفیان دا بداوټه کې زده کړنه یو به چکرې والے وای زه چې چکرې وو په چکرو نه الته د الله رب العالمین سره خبرې کول او داغه په دې کائناتو کې فکر لکه موږ د فکر خبره شروع کړې ده کنه د فکر د پاره بتا او د الله سره خبره اترې چې د بری چا خبره وسره نه ایت ته بداوا وای دا د څه خبره وجه دا ما پټه ساتله چاته مې نه ویله خو تاسو ته مې ویله نو دا بداوه چې کومه ده نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله دې سم زړه صفاکی حدیث کې راغلي دی بداوه د ابو داود روایت کړی دی نبی رسول الله پیرو اراده د بداوی وکړه عائشه ته ویل چې دا او خراواله هغه د سختی کول وای دا ارفقی بها دوه کې سره نرمي کوا ځکه چې ما یکون الرفق فی شین فی الا زانه ولا ينزع من شین الا شانه نرمي هر شي کې خده او سختی په هر شي کې بده ده کوم شي کې چې سختی راشي یا بدرنګيږي او کوم شي کې چې نرمي راشي کېسته کی نبی رسول الله فرمایي رفق نه کاروال و رسول الله صلی الله علیه وسلم یبدو الی هذه التلاع صحراونه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کله تا بس مونږ په دې خان کې صحراونه نشتا بس دغه جمعه د کوټه ده نه دغه خزري نه دي سره خپل کوټه کې کینی او مسجد کې کینی بهر ډیر نه ګرځي نظم لپاره په دعوه دغه نو نبی رسول الله په بداوی ته ته د زړه د صفای د پاره الته ذکر وکړی شي الته فکر وکړی شي الته خبره اترې د الله سره وکړی شي خپل عیبونه باندې سوچ وکړی شي د چا په خبره باندې سره مصروف او مشغول ني نو ډیره صفای د قلب په دې باندې کیږي دا شی تاسو عام مرګور لا نه دي زده کړې هم نه دي او نه د دې لپاره چرته وتلی استي الا من رحم ربک یو کس نیم بچرته دا خبره او ته یادې او د دې لپاره به هغه خپل ځان استعمال کړی وي کني غالبا خلق دا شي نه کوي دا ول خون ور کوي نو هغه لذت د خلوت هغه الله د ته نه دی ورنصیب کړي نو چې سړی ته د خلوت لذت نه ورنصیب کړي هغه په دې خبره باندې نه پويږي یو سړی دی چې هغه عنین دی نامرد دی هغه ته د نکاحونو صفاتونه کاو کنده نکاح د څه خوښ شه دی چې واده دی وکړه دونه مزه پکې ده او په واخذ چې دراوسره دا غسر ته کې ناشته پاسې نه ده کې دونه مزه ده دی باندې نامرد سره نه پويږي دی خو په ګوره نامرد انسان په دې نه پويږي په دې باندې هغه څوک پويږي چې کله سړی سړی سړی په دې باندې پويږي مقصد تراشه هغه دا د چې د زړه د صفای د پاره او د زړه د خرابې دوه ډېر زیات اسباب دي لاول یو دو شیان دي دوا دو کارونه دي چې هغه سره اختیار کې الله عزوجل ټول خصيفتونه د کرا ولي د زړه چې کوم خصيفت دي الله عزوجل د انسان کې راجمع کوي خو کې په پوهه شوي الله او داګه بالمقابل دو شان دي بالمقابل دو کارونه دي دا خبره تاسو خپ جذبه سره واخلې زمانہ شوق سره والي بالمقابل دو کارونه دي کسړه هغه په انسان کې راشي نو هر قسم ګندګي او هر قسم شر او هر قسم بد صفت به د پزره کې راجمع کیږي کا دواړه کارونه در کرال مکمل نه پوره شرونه بدر کې راجمع شي او که یو در کراغ نه نیم شرونه بدر کې راجمع کیږي او که داغه بالمقابل د عبد صفاتونه چې کوم دي دا در کې پیدا شو هر خیر رب العالمین در کې راوړي دا نه دې په دې باندې صفاقي او کمالات پکې پیدا کړي هغه د شان کم دي چې کم سړي کې کمال پیدا کوي او د زړه په هغه ډیر صفاکي هغه دوه کارونه دا دي یو علو الهمه او دم الخشوع دا دوه کارونه دي علو الهمه چې د انسان همت او چته همت او چته همت ساتلا او دم د دې په خوا کې خشوع دا چې سړي کې د خشوع صفت وی یو انسان له الله رب العالمین د خشوع صفت ورکا او د علو الهمت صفت ورکا په دکې به هر خیر را جمع کیږي او د دزره به مکمل طریقې سره الله صفا کوي او د دې بل مقابل دو کارونه الکبر تکبر چې کله انسان کې پیدا شي او دارنګا ادناء وقصر الهمه سړی کې دنا ادر رسالت صفت پیدا شي او همت د کمزورې شي د کې به هر شر به را جمع کیږي د اجمالی خبرې وي په د دې په تفصیل باندې چې سړی ورشي نو ان شاء الله تعالی تاسو ذهن بل الله کولاوي علو الهمه معنا څه ده علو الهمه چې سړی اوچت همت لري غټ غټ اراده لري وړې نه د مؤمن سړي د پاره غټ اراده پکار دا وړو خبره کې بغزان نه استعمالي په غټو خبره کې بزان استعمالي د غټو خبره فکر بساتي غټه خبره سدي د الله عزوجل رضا کول د هغه بندگی کوله هغه ته ځان ور رسوله او دا رنګ د قبر د پاره تیاری او د حشر د پاره تیاری او ځان د احسان درجه ته رسول او ځان اعلی تقوا ته رسول او د الله سبحانه و تعالی د دین د خدمت نیت کول او ټول دنیا ته د دې رسول او د چا د ملامتیا نه نه یریدل او غټه خبره علو الهمت دغه توای چې کلک او چته اراده بلره غټه اراده بلره مختصر اراده چې دوی چې همت ته کمزور او کنه همت نو تا کې ګوره خیرونه نشي راتللی خیر بدر کې الله راضي چې همت اوچت وساتي د باز انسانانو د همت دونه کمزورې وي د دې مقدار باندې وي اراده دای چې را ماته په میش کې یو زر روپۍ ملاويږي کنه بس داس ما ډېری دي دا ټول فکر د دې زر روپو د پاره د باز کسانو همت دای چې را 2000 روپۍ ملاوي شي ماته میش کې 3000 ملاوي شي باز د چا همت تر دکانه پوری چر بس دا دکان جوړول او سازول او برابرول او د دینه خرچه راتګ دغه پر همت یې اخو دغه نظر نه لګي اخو اراده نه وي د باز خلکو چې د همت تر دې پوری چر سره واده وږي د خځه پوری دغه همت د زنانه نه تاویږي را تاویږي د بل شان وضاحت ما ویلې مو همت دای چې د خپل یارانو دوستانو معمولی معمولی همتونه والا انسانانه مشته ده په څلور نه باندې خپکی او رضا کیږي دا قصر الهمت ولا خلق دي قصر الهمت معمولی همت ولا او د طالبانو کې دا شی دی او مولانو کې هغه په دې باندې رضا کیږي چې را منګه چې مولا شمو سره یو جماعت کې امام شمو بس امامتی کوم او تصور پیرا ته ملوي دا سم ډیر ادا کنه د همت دي ځای پورې دی د چا همت دا دی چې دا نحو سر به چې سر ته تدریس مدرسې کې یو 2000 روپۍ برته ملوي دا واړه همتونه دی واړه نا غټ همت دا دی چې ته را دا وکا چې زبد الله دین کامل مکمل زکوم پوره به زکوم مالها او مالها ټول او دا بزان کې پوره طریقې سره راولما او به په دې باندې د الله سبحانه وتعالى د بندگانو خیر خوایي به کومه چې د الله بندگانو ته دا ورسیږي او ځان لازمه کله نه چې زما د علاقه د صوبه سرحد او د پاکستان نو چې عربو ته زما پیدا ورسیږي او عجم غټه اراده وکي به د الله خو غره جسونه کار دنه لي هو ته اراده څنګه کې لوی اراده وکي غټ همت بساتي دا په اعمالو کې په ادنا شی باندې رضا کیږي د څه باندې لکه عوام دي سره وای لکه دا پلازي د دین کار کوي لکه موږ مونږ او داس کوو داغه همت تر منځ او داسه پورې ده همت دې پورې ده وای دا غیر مخلص طریقه دا ده چې څه عمل کوي نو دا د الله د لپاره پوره غني چې لکه زه پوره متقین دا مې بس ته کنه دا د غیر مخلصینو طریقه ده د مخلصانو طریقه دا ده چې هر عمل کوي د الله د لپاره کم غني چې الله منګه چې دا کوم منځ کو کوم روزه مونږ ولا کوم عبادت مو کو کوم دعوت مو کو دا ستاسو لپاره هیڅ نه دی یا الله مال غټ کار دې نه نور پکار دی او چت کارونه پسې ورتګ بره تک بره علو الهمت په قران او حديث کې اوس ګورئ چې لکه پوهه شي الله په دې امر کوي او دارنګ محمد رسول الله په دې باندې امر کوي او په دې باندې کتاب او سنت قسم ډک د پعلو الهمت باندې چې دا در کې پیدا شو دا غنه به خسته صفات به څنګه پیدا کی الله قران کریم کې دانه دی فرمایلی چې وسارعوا الى مغفرة من ربکم دا سارعوا په مطلب پويږي سارعوا معنا دا د نور شي نه پرې دی والله ذو الفضل العظیم الله فرمای تاسو مسابقه وکړئ د یو بل نمخ کې شي اے خلکو هغه مغفرت ته هغه جنت ته چې د اسمان او د زمکې نه د هغه پلنواله غټ دی او الله غره ایمان والو دا تیار کړی دی یعنی دې کې دعوت د ایمان ته چې خپل ایمان جوړ کړي چې هغه زیات الله درکې وسابقو الی مغفرہ مسابقه به سره په څه باندې کوي د یو بل نه په سمه کې کیږي د غرسته خبرې ته ذکر کوي کنه کم شی باندې چې مغفرت حاصلېږي هر هغه عمل وکا او د خپل ایمان دی برابر کا نو دی باندې بتا الله رب العالمین جنت درکې تا دا مسابقه وکړه فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الله رب العالمین امر کړی دی مخکواله وکي خیراته نیکو ته مخکیواله وکي ومنهم سابق بالخيرات باذن الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الله فرمای جنت کې تاسو شوق کوئ اے بندگانو فليتنافس المتنافسون په مطلب باندې پوهیږئ کنه وای بعضی کسان د سې دي ویل للمتففين والا چې هغه په دنیا کې دکانونه کې ناشې دي او ډنډي وی لګي دي د مسلمانانو د عوامو مالونه خوري الکه دا ډنډه دي د پرم چې څلور نه راته زیات ملاوي شي د د څونه قلیل الهمت د دې تو ګره کنه د څلور انو د پاره خپل ایمانم خرابوي خپل دینم تباہ کوي یو مسلمان ته zarar ور کوي او حرام خوریم کوي او پیسې جمع کوي او حرام خپل خزه بچو باندې خوري دا څومره قلیل الهمت انسان دی الله فرمای ډنډې سره ووي دا تکلیف سره کوي او په ذالک فلیتنافس په جنت کې رغبت وکړي المتنافسون کو څوک رغبت والای نو جنت الله تیار کړی دی او غټ نعمتونه تیار کړی دا غي لپاره کوشش وکړي اے خلکو هغه په ذهن کې وساتئ لوی خبرې لسره روان دي د لوی خبره طلب وکړي قران کې دا معنی ډیره زیاته ده د تسابق الله رب العالمین د مؤمنانو په صفت کې فرمایي کنه اولئک یسارعون فی الخيرات وهم لها سابقون ایمان والا هغه خلک دي چې په خیراتو کې د دې مسابقه ده او دارنګ د یو بل نه مخکې کیږي تقدیم لهم فلهم کوي د قران د آیتونو دا معنی ورکی د علوم او همت او کني ورکی ورکی دا معنی کنه چې همت خپل اوچت وساتي نبی له سلام فرمای ان الله يحب معالي الامور ويكره صفصافها الله رب العالمین غټ غټ کارونه کوي چې د بنده د لاسه غټ کارونه کوي دا د دعوت کار دی او دا د جهاد کار دی او دا مسلمان ته خیر ورسول دي او دا مسلمان خدمت کول دي او دا بل فایده او بل فایده ورسول دي ويكره صفصافها او ذلیل کارونه او سپک کارونه د الله بدی شي د دې د وجه اهل علم لیکلي دي چې مسلمان له دا جایز نه دي چې هغه د کافر سره کار وکي او به د ذلت کار وسره وکي جامع ولوینځي غسل لسیابه شي د کفارو جامع انزل او دارنګه کناس شي د زمکه جاری کون کې شي عدالت کور ولا صفا کوي مطبخي شي داغه د پاره دا ذلیل کارونه دا مسلمانانو سره کاوه خیر دی د مسلمان خدمت دی لیکن کافر صدا کار مکه وازه کستا شان ډیر چد دی ته چت همت والای ستا څه کار دی چې د کافر د لاندې دا کارونه کې د ذلت کارونه باندې کې د ذلت او همت به چت ساتي دا د الله پیغمبر مونږ توایي د علو الهمت یو ځان له موضوع ده چې الله سبحانه و تعالی دا چاله ورکی کنه نو دغه انسان کې به هر خیر را جمع کی ابو بکر صدیق رضی الله عنه کې دا ماده ډیره زیاته وا یو پیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایله دې ته وګوره دی علو الهمت چې من انفق زوجین فی سبیل الله کچا دو جوړي شیان ورکه د الله په لار کې ان الله درزا ده پاره انفق زوجین زوجین څه توای دو قسمه سپلې ورکی دو قسمه چپړې ورکی دو قسمه دشمالونه ورکی دو قسمه جامې ورکی د زوجین دار د ټوپایګانو کار یو سره کې دو ټوپایګانې ورکړل سپلو کار کې دو سپلې ورکړل ان دو جوړي د کپړو کار کې دو جوړه کپړې ورکړل د مثال من انفق زوجین فی سبیل الله نو دعیه من ابواب الجنه دته به د جنت د دروازو نه واس کیږي چې د الله بندر راځه د هر دروازې نه نه خو د جنت د دروازو نه بوت आवाज کی نبی فرمای فمن کان من اهل الصلات که څوک د مانزه ډیر پابند دی نفلونه هم کوي او د فرض مانزه پابند هم دی نو دعیه من باب الصلات د تبع आवाज کیږي د باب الصلات نه چې دی خو راځه د جنت ته دروازې داري بل بل نوم دی باب الصلات او ومن کان من باب الصدقه ومن کان من اهل الصدقه فمن باب الصدقه د تباواز د باب الصدقه نه کی صدقې چې څو ډېری ورکړي مال ډېر لګي او ومن کان من اهل الجهاد فمن باب الجهاد سوچ مجاهد جهادونه ډېر کوي هغه ته باب الجهاد نواز کی سوچ نه پلی روزي ډېری نسی او پزدي مسنی سي نو فمن باب الريان هغه ته باب الريان نواز کی باب الصوم پکې نشته سوچ الله ډیر یادی دا ټول باب پکې دي دا ابوبکر همت ته وګوره دي تعلول همت وایي هغه ویل یا رسول الله ما على من دعي من تلك الابواب من ضروره هغه انسان چې دغه دروازونه او تاواز وشي دغه هیڅ ضرورت نشته حاجت په پوره شو دغه کامیاب شو دغه د کامیابی په اړه کې خو څه نه وایم دلته مرګره هغه ویل چې رسول الله نه غټه خبره نه غواړم جنت سره په دروازه مې داخل کو دي ګډ کې مې دي وسیل خو چې بس جنت ته مې بوزي سره په ما ته دا تکسر الهمت ولې ده شمو یوا د الله نبی خو مونږ ته چت همت راکې مونږ ته سوای او چت همت دا هم ده دا حدیث بیرسته پر کوم نبی رسول الله فرمای چې وفوقه عرش الرحمن د جنت فردوس د پاسه د الله عرش دی ومنه تفجر انهار الجنه او د جنت نهرونه د دین را بیږي وهو اوسط الجنه واعلاها دا جنت کې غره جنت او اعلی جنت دا جنت فردوس دی نو فیزا سالتم الله من توایز من پشان ته خیرونو خلکو توای که تاسو د الله نه سوال کاو نو فسالوه الفردوس فردوس ته غواړی دا فردوس ته ودی منګه غواړو دا علو الهمت دا چې د الله نه بغټ سوالونه کوي ځکه چې هغه کولې چې په دې قدر دی چې وړو خلکو لغټ شي ورکی نو موږ نبی رسول الله والسلام را توړي خبرې نه راکې غټي راکې چې د الله نه فردوس غواړي اي خلکو جنت فردوس د الله نه مطالبه وکړي ابو بکر صدیق علو الهمت ناغي ویل یا رسول الله د څه څوک به می چې د ټولو دروازو نه تواس کیږي نبی رسول الله تو فرمایل چې او نعم وارجو ان تكون منهما ازما امید ده چې ابوبکر تبم په هغه بندگانو کې چې د ټولو دروازو نه تواس کیږي او دا به څومره بختور خلک دي چې هغه په آخرت کې رواني او د هر ځای نه توازن کیږي د هر دروازې نه چې دی خورازه او دی خورازه دا به څومره عزت مني بچي اصل کې دغه دغه چې الله دغه بچي بندل ورکی وملکن کبیره غټه باسي دغه ده منګه تاسو وړو خبرو کې نه کېتی په ډیر معمولی شانه کې زموږ ذهن استعماليږي په ډیر وړو خبرو کې زموږ فکر استعماليږي په ډیر وړو خبرو کې زموږ بدن استعماليږي معمولی شانه کې موږ استعمال شلو په حقيقي او په اعلی شانه کې ځان استعمال نکا علو الهمت چې د کراله او الله عز وجل د خشوع هم درکړل خشوع عاجزی چې انسان کې وی دا ډېر خسته صفت ده خشوع خشوع قران کریم کې الله به سونه امر کړی دی الله فرمایي نو ډیر خسته صفات په انسان کې راشي دا کله بعضی صفات د سیوی کنه چې مغناطیس نور ته ګرا کوي نور ته به اداره کوي د خشوع صفات چې درکې پیدا شو الله عزوجل کدا دل درک نور ته به درا کوي خسته صفاتونه ته به دا خشوع را کوي وای خوشو په هغه کله چې انسان کې خوشو ډیریږي څومره چې وای سړی کمال تر رسیږي هغه مره خوشو پکې پیدا کیږي او څومره چې سړی سپکیږي نو هغه مره هغه کې تکبر راځي لکه مثال وای تل ده دا تل چې د ترازو کنه دا چې څومره درنه کیږي نو کته شي چې څومره درنه کیږي څومره چې پکې کمال پیدا کیږي نو کته روانه او کمه تل چې سپکیږي نو غبره روانه کله چې انسان سپک شي کنه هغه کې تکبر پیدا شي بره بره ځان لوی لوی غني او کله چې سړی کې درنواله پیدا شي کمال به پیدا شي ځان به زمکه والا غني لاندې غني کمزور ځان غني عاجز ځان غني خوشو دا ډېر خپل صفت ده د دې د وجه نه چې علول همت الله درک او خوشو در کې پیدا کړل نو تا کې به هر څه صفت به راځي د علول همت نه او د خوشو نه څه صفات پیدا کیږي عادل په انسان کې پیدا کیږي حلم په انسان کې د دې دواړو صفاتونو پیدا کیږي عادل حلم د علم طلب په پتا کې پیدا شي علم به ګورې ځکه دا علي همت ولا خلک علمونه طلب کوي تاسو کې الحمدلله دا ماده څه شته چې دی وخت تاسو کار کسب کولای شي جبار وځي د درې زره روپۍ به د میاشتې پیدا کوي لیکن هغه پرې خوسته ده د علم د پاره دا علول همت ده خو شیطان موږ او تاسو نه د دین مغافله کوي د دې طالبانو همت په سنا سره درجه کې چت ده چې دنیا پرې خوسته د دین په سره غلي نو دارنګ علول همت چې درګه پیدا شو نو عدل بدر کې راځي حلم به پتا کې پیدا کیږي تواضع بدر کې پیدا کیږي نو دا رنګه پتا کې به د ایثار ماده پیدا کیږي بل شی ورکوله او خپل ځان محروموله زهد بدر کې پیدا شي د دنیا بیرغبتی دا شی به تا ته ور اور کوټه ښکار کیږي ځکه دا زهد په چا کې پیدا کیږي په هغه چا کې چوچت همت والای قلیل الهمت انسان چې دی کنه هغه دنیا کې زاهد نشي کېدلی هغه ته په سړي رلوي شیخ کار کوي هغه ته د خلکو مدح او زم ډېر لوی شیخ کار کوي هغه ته عہده ډېر لوی شیخ کار کوي قلیل الهمت انسان چې دی هغه سم علم هم نشي طلب کولای لږ سات ګرمي هغه نشي برداشت کولای لکه ګرمي د دې چلونه کوي منډه وي دا قلیل الهمت دی دا انسان عظیم الهمت انسان چې وي هغه صبر ماده پاره کوي صبر دا صبر په ځان کې پیدا کول دا یو ضروري شی دی صبر چې تا کې راځي ایثار چې تا کې پیدا کیږي زهد چې در کې پیدا کیږي دنیا کې بیرغبتی دا د خشوع او د علو الهمت نه پیدا کیږي او دارنګ ترک د ما لا یعنی لا یعنی شان پر خودل چې د لا یعنی هغه توان چې هیڅ پیدا انسان ته نه ور کوي لا یعنی کارونه پر خودل دا هم پیدا کیږي د علو الهمت نه کله چې د سړي همت کمزورې همت نه په لا یعنی شیانو کې لګیوي او کله چې د همت عالی وي حجت همت وي نو دا په لا یعنی کې نه لګیږي د دې لا یعنی یو وخت کې اسه زناستم کافی کې مالک له یو 50 مثالونه مې داږي ولي کله الله رب العالمین ذهن کې راواچولا لا یعنی کارونه دا مفسدات القلب نه ده اړه چې خرابې ځان خبرې دلته اوسه ما چې دا اړه خرابې اړه او هغه خبرې چې زړه جوړي نو علو الهمت او خشوع د زړه جوړونکي شیان دی او د دین چې کوم خسته صفاتونه پیدا کی صدق هغه د دینه پیدا کی زهد هغه د دینه پیدا کی عدل او علم او حلم او ترک د ما لا یعنی او مسلمانانو سره احسان کول احسان درجه ته ځان رسول تقوا ته ځان رسول یو چا د احسانو کده هغه بدلول ور کول خدمت د خلکو کول دا ټول د خوشونه پیدا کیږي او د علو الهمت نه پیدا کیږي په دې خبره پوهیږي کله مناسبت پېښتا دا داګه نه پیدا کیږي خدمت انسان ولې د بل کوي دغه خوشو دا شړی کې خوشو نه زب څنګه یو چا سپلای راواله مبل ته برابرې کما ما ته ځان لوخ کړی زول چا ته سپلای برابرې خدا چې ته برابرې د تکه خوشو دا په دې وجه باندې چې شړی کې د خوشو ماده نه نه هغه کې خدمت ماده نه شرات لري خدمت چې سړي کې پیدا کیږي دا د خوشونه پیدا کیږي نو هر څه صفت چې دا سړي د خوشو او د علو همت ناراضي نو ما دا خبره کوله چې د الله یعنی پرې خودل چې د الله یعنی دم د اوچت همت نه پیدا کیږي د الله یعنی څه ته وایي لا یعنی د دې ډیره زیاته تشریح ده او د لا یعنی مثالونه دا به تاسو ته ان شاء الله تعالی ذکر کوم دا تاسو له عملا قدم درکې ک الله په سلیریش خبر کې به یو خبر عمل درکم ډیره ده ان شاء الله چې طالبان کامیاب شي او ټول د ممتاز په درجه کې اوله د 100% نمبر اخیستی وي نو کله څو کسان اخیسي د 10 کسان ممتاز درجه کې د هر یو د پاره 1500 1500 روپۍ انعام دی دا څه خلک وای کنه نو دا رنګه چې په یو ساعت باندې ډیر کسان رانه وځي ناغه ټول ته الله د بدنې ثواب ورکړي هر یو ته ورکړي یو کس د پاره دا قانون نه دی دا د ټولو د پاره دی جلسه د صاحب دا اخرج له نور اسلام کدا حدیث نه دی دا د فضیل ابن عیاض خبره ده فضیل ابن عیاض ویل دي چې مبتدع سکین اصل نه خرج الله نور الاسلام من قلبه ولم يؤت الحکمه الله بدل حکمتونه نه درکې او د اسلام غرنا بدن وباسي وبالله تعالی التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا کله دیني خبرې ته کینې څنګه به کینې هغه دا ده چې خسته طریقې سره کینې استلا ادب سره او په حدیث د جبرئیل باندې ابتدا ان کده سړی وسکی عمل کول فاسنه د رکبته اله رکبته او کدا نوی سره ستړی کیږي نو خیر دی او استقبلناه بوجوهنا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیان کاوه موږ ټول ته متوجی شو مخ باندې د حلقې شکل باندې او ادب سره الله عزوجل سیله پوره پیدا ورکه دا زمونږ د علمونو کې یو دی درس او تدریس کې دا برکات په دی وجه کم دی د څه نه وجه نشتا کم دی چې موږ او تاسو کې دا ادب ماده کم ده کدا چرته ډېر شي نو ان شاء الله تعالی لګي خبرې ډېر عمل لګ علم او ډېر تقوا دا با الله عز وجل موږ لره نصیب کې به ډېر تقوا د وجه الله سری باندې د علم را کولاوي دا سه پوهه د دین پر کولاوي چې هغه په کتاب کې بم نوي په یو کتاب کې به ویمنه الله سبحانه و تعالی به تابن را کولاو کی واتقوا الله ويعلمكم الله الله نه ویریږي الله به ناشنا علمونه درکې الله سبحانه و تعالی فرمایلی دی یقینا هغه انسان کامیاب شو او کامیاب دی سوچ د خپل نفس سوچ د خپل نفس تسکیو کی پاکی کی غیر را او یقینا تاوانی شو مراد ته ونه رسید د خو پاتې شو د سها چې خپل نفس گمراه کی ورکی د الله په یره باندې نفس مشورېږي عزت وته ملاويږي صفاکی او د الله نه فرمانه باندې نفسونه مشهور نفسونه ورکیږي ذلیل کیږي کته کیږي او خړیږي او دا قران وای دا خبره د ساها چې ورکی کې خپل نفس لرا او دا هغه خبره ده چې الله عز وجل په ټول قران کې د دین غټ قسم په بل ځای کې نه دی کړی په دې صورت کې ډېر لوی قسم کړی الله الله دې خبر له دونه زور ورکړي زما دې په دې قسم یا په دې مې دی او په دې او په دې په دې یو قسم د الله کافی او په غیر د قسم نن دا خبر از موږ لپاره بس وا لیکن ډیر تاکید او ډیر اهتمام چې یقینا خبر هم دا ده بل نه ده که چا د نفس تسکیه وکړه دا کامیاب شي او که نفسې ګنده پرې خو ناکام شو برباد شلو کدار څوک وي کا مولین دي که طالبان دي که عوام دي هر څوک هغه تاوانیان دي چې د خپل نفس پاکواله ونه کا چا چې خپل نفس پاک کو پس دا کامیاب دي هر څوک شي دي دا د الله غټه خیر خوای د موږ سره کړی د په دې آیات کې د دې نه بل غټه خیر خوای بنور سوي د دې د وجه نه ما خبره بیانوله چې د انسان په بدن کې د زړه هغه بادشاہ دی د دې جوړول پکار دی سمول پکار دی او دا چې خراب شي بس ټول بدن به خرابې تسکیه دا ځړنه پیدا کی هړه دې چې خشو نه بس دغه کی او کړه دې خراب نه پز خرابې نو موږ دا خبره وکړه یو ضروری خبره چې دی باندې ما سي نن سوچ کاو یو ځای کې دا پرونی خبره چې موږ شروع کړې و نو دې کې تقریبا ټول دین ما تخکاره شي جواب کې نه نوځي ټول دین د الله پاک هغه دا چې انسان چې غواړي چې د نفس پاک شي او د زړه روغ شي نو د صفاتونو بزان کې پیدا کوي یو علو الهمه غټ همت به پیدا کوي همت عالیه او چته اراده به کوي چته علو الهمت سنا سم مثالونه تاسو مخکې وپیژاندل همت چې د علی نو کنه غټ همت چې نو به کار نشي کولای دی خو ګوره او دیم نمبر خوشو دا چې انسان کې د رب العالمین یره پیدا شي خشوع علو الهمه د علو الهمت په اړه کې تاسو بعضی ایتونه واردل د خشوع په اړه کې هم الله سبحانه وتعالى قران کې څومره ډیر والا کړي بلکې د ایمان والا په صفات کې داسې فرمایلی دي والخاشعين والخاشعات هغه مؤمنان سړي او مؤمنان زنانه چې ای کې به خشوع وي دا خشوع ځان لګوره مانځ کې نه زمونږ د عامو مسلمانانو د طالبانو مليانو ګمان دا دی چې خوشو دي ته واجب مانځي کې توجه سودريږي نه دا د خشوع د مؤمن صفت ده علی سبیل الدوام په سفر کې په حضر کې په مانځ کې د مانځنه بهر په جماعت کې په کور کې هر ځای کې د خشوع صفت ده د مؤمن صفت ده والخشین والخشات مانځ کې ځان نه دی مراده هر وخت خشوع الله عز وجل ته خشوع ځان کې پیدا کوله نو د علو الهمت او د خشونه دا خسته صفاتونه پیدا کی تاسو تاسو لګو ګورئ د دینه ذکر د الله پیدا کی د الله رب العالمین یو سره ذکر کون کې ولی جوړیږي په دی وجه چې د همت چد ده وړو خبرو پر د دماغ نه استعمالېږي د د غټ ذات سره تعلق ده دا د سره بر روان ده دا غزا ذکر کوي چې کوم د ذکر لایق ده لنډه به دا خبر کوم دا هر جمله ډیره وګدا ده وځه به لنډه لنډه وایم ذکر د الله د علو الهمت نه پیدا کی دارنګات الاحسان احسان ماده ته ځان رسول دا د علو الهمت نه پیدا کی التقوا دا د دین پیدا کی خوف الاخره د اخرت یره چې دا د خوشونم پیدا کیږي او د علو الهمت نه پیدا کیږي د اخرت یره الزهد په دنیا کې بے رغبتی التواضع انسان کې چې تواضع پیدا شي دا هم د دې دوه صفاتونه نه پیدا کیږي د تواضع دا پیدا کیږي د خوشونه هم او د علو الهمت نه پیدا کیږي الجود انسان کې د سخا ماده چې پیدا شي مال لګولو د انفاق دا اوچت همت والا ده زکه مالونه دا لګي دا رنګا التوکل علی الله عز وجل الله ته ځان سپارل په ټولو کارونه کې دا د اوچت همتونه کار دی واړه همتونه ته قدار چې په پیسو اعتماد په دکان اعتماد څوک په اولیاء بزرګان څوک په ځان باندې کوي او څوک په پلار او مور باندې کوي او څوک په یو عہده او په یو شی باندې کوي توکل علی الله دا د اوچت همتونه کار دی دا هغه همتونو چې هغه الله رب العالمین ډیر چې زړه هغه بندگان لور کړی توکل دا یو کار دی د دې وجنه توکل من اعلی مقامات الايمان په مقام د ایمان کې دا اعلی مقام دی دا رنګ الخوف ير د الله چې مونږ کې پیدا کیږي دام د علو الهمت نه پیدا کیږي او د خوشو نه پیدا کیږي طلب العلم علم شرعي چې موږ تاسو طلب کو قران ګورو حديث ګورو مطالعه کو د معلو الهمت دی والحمدلله علی ذلک د چا چې همت سافری کړه لاندې همت هغه په علم څه کوي هغه دین باندې ځان سره پوهه کوي پیسې ولې نه ګټي هغه دنیا ولې نه پیدا کوي هغه د دنیا کې کورونه ولې ځان نه ډېری علم طلب ماده الله هغه چا کې پیدا کوي چې دای همت لوي وي زده چې خبرې زده کوم چې هغه خبره باندې مان لوی الله رضا شي د لوی الله ذات سم کار او د چا چې همت سافل نه ټول ورځ د سلور انو د پاره تیری د سلور انو د پاره ټول ورځ به تیری لیکن اوچت همتونو علا خلک چې دي ناوی په دې باندې راځي یو شاعر ویلی دینه تل عرب کې راځي هغه شعر رانه د مکمل لا یاد نه دی وی هر ورځ چې په ما باندې تیر شي ولم استفد فيه علما او پاره کې زس علم شرعي حاصل نکم نو فلا احسب ذلك اليوم من عمري هغه ورځ په خپل عمر کې نشمارم زما چې دا عمر زما عمر نه دی ولی دا ورځ ما نه تیر شو او ما پکې د الله سبحانه و تعالی د دین نه سپوی حاصل نه کړله رسول الله صلی الله علیه وسلم بسار منځنه ست دعا ویل کړه اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا دا سر منځنه ست دعا ویل کی تاسو ته یاد ده کنه ډیرو کسان ته بیا دې لګو ته نه ده یاد اللهم اني اسالك علما نافعا الله دا نن رس راځي دي علم نافع به مال راکې وعملا متقبلا الله هغه عملونه چې قبول شوي دي دا غي توفیق به مال راکې ورزقا طيبا حلال رزق به راکې دا د اوچت همت والا دعا ده سار نه دعا دا کړې د اوچت همت یو روایت کې راغلي دی وای کله چې یو بنده سار کې را پاسي او داغه همت او اراده نه مګر صرف د دنیا نه هغه انسان د الله د نظر پریوزي چې داغه صرف د اراده دی د الله نبی دی خبره ته دعوت مرکه د حدیث می ذهن کې راغی نبی علیہ السلام فرمای من کانت الدنیا نیته بل واد کې راځي همه د کوم انسان چې دنیا د دې عیش معاش او د دې مزه او لذتونه صرف او صرف دقه همې ده دغه همت ده هم څه ته وای دغه همت ده دغه اراده ده الله بو سسوي کی شتت الله عليه شمله وجعل الفقر بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها دې معنا ته یاد ده کنه الله رب عزت به د مجتمع کارونه متفرق کارونه به ګډ وړي او فقر به الله د نسب العين وګرځي فقر ته بار وخت ګوري او د فقر نه ویری او دنیا به دون ول الله ورکی سمې چولې لیکل دا دا چې هر څونه کوشش وکړي هغه ته نه ملوي ومن كانت الاخره تو نیته د کوم انسان چې د اخرت سره به اراده ده چې الله لوی ورځ را روانه ده قبر نه بعد د مرګ نه بعد د قبر زندگی ده د حشر ده هغه سخته ده یا الله چې هغه خشي دا بسنګ خکی دا فکر اوسه پیدا شي دا ایسه د دنیا کارم لیکي نو الله بسوک جمع الله له شمله الله رب العالمین به د متفرق شي نه یو ځای ترجمه کی وعده دا غورا دا د چا وعده ده دا محمد رسول الله وعده ده دا څه خبرې نه دي زما او ستا خبرې نه دي منګه سوکي دا رب العالمین د طرفه د نبی رسول الله خبره ده او وجعل الغنا فی قلب زرب ولمالدار کی اړه چې ول الله په کې ول غنا واچي نو دریم کار به داول وي کې چې واتت هو دنیا وه راغمه دا دنیا برازي او ذلیل به کې دي خو یو کنه ول راځي به دنیا به نه غواړي د دې سړي ته ورتګه لیکن په زور برازي ته دنیا له سم الله تورګه پرشته باندې ټول دنیا به مخه تراشي هر شی به ته الله میسر کی خو که پزړه کې دغه طلب دنه تختی با نو دې روایت کې تاسو اصل وګورئ د الله نبی موږ له همت اوچتای نو طلب دا دغه چې د طلب الاخرت ماده چې دا د پامه چا کیوي چې د چا علو له همت ما دا خبره بیانوله علم طلب د علم د دې علو له همت نه پیدا کی جود او سخا د دینه پیدا کی او دا رنګ د مخلوقات سره احسان د دینه پیدا کیږي د خدمت ماده د دینه پیدا کیږي غرض دا دی چې دا کوم خسته صفاتونه دي لکه د حیا صفت حیا چې دا د دینه پیدا کیږي حب الله ورسوله ورسوله حب الله ورسوله دا د دینه پیدا کیږي د الله او د رسول محبت د علو الهمت نه پیدا کیږي دی خو ګوره صاحبہ اخو دې خو موږ ورې به ما خبره تیارې دی توجه زچا چې توجه نه لري پاسي د الله رب العالمین او داغه د رسول علیه الصلاۃ والسلام سره محبت چې ده دا د اوچت همت والا کار ده د وړو والا همتون والا کار ده خیر سره دغه محبت کوي داغه کاردار چې دیوال سره دی مینه کوي داغه کاردار چې زمکه سره دی کوي داغه کاردار چې د خپل پټیو کټی سره دی مهدا دا وړو همتون والا کار ده او د اوچت ولا همتونو کار دی چې الله رسول هغه غواړي چې د دې زړونه د الله د محبت نه ډک شي هغه غواړي چې د دې زړونه د محمد رسول الله د محبت نه ډک شي او د الله سبحانه و تعالی د دین وقت او عظمت د یوزر کې پریوزي دا د اوچت همتونو ولا کار دی حب الله والرسول د الله او د رسول محبت هر عمل کې اخلاص پیدا کول اتباع د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوچت همتونو کار دی ترک تقلید دا تقلید پر خودل دا د چته همتونو کار دی دی باندې مزان پویا کوي ترک تقلید دا ولی او چته همت والا طریقه دا د چې هغه وزه مسله د کوم چې الله رسول وی کې سوای په دې مسله کې الله او هغه رسول صفر مایلی چې زه اغز د کما او د هغه چا چې همت ساحل له هغه یره دا تحقیقونه څوک کولای چې دی وکه موږ اجتهاد تاسو نشو رسیدلې او اجتهاد ګران کار دی په خوانو علما چې څه کړی بس هدايه برالو دا نه به استفاده کو شامی برالو لنډ راواله را کولاوه کوم مسله ته ولېګه خلک ولا دا د هغه چا کار دی چې همت د اعلان دی نازل وی کته پریوته وی د اوچت ولا همتونه طریقه دار چې الله رسول د ځان رسېږي دي کې هیڅ سوای ټیک د زبر د شامین په تور کم لیکن الله به مانه په دې رضا شي آیا د الله په دربار کې به زه په دې خلاص شم نو دا غم هغه سره نه وي د مؤمن سره صدا غمی چې زده شي مسله بیان کما چې هغه دعوت مزما وش او زه حقیقت تم پکې ورسېږم العلم لا یستطاح براحه الجسم مسلم کې راځي وای دا علم چې دی امام مسلم خبره ده علم سره پر راحت باندې نشي حاصلولای دا هغه لپاره مشقت به برداشت کړي تاسو اهل علم دلته ناس سي د فکر اوس کوا علو الهمت او خشونه ټول صفات ایمانیه د دینه پیدا کیږي او په اسانۍ سره ته دینه پیدا کولای شو ته وګورل نو دارنګ پرون موږ دا خبره بیانوله هغه تر ازما چې دا ترک د ما لا یعنی دا لا یعنی کارونه پر خودل چې دي کنه لا یعنی نو دا هم د علو الهمت نه پیدا کیږي چې همت او چتی نو هغه پوښتنه کارونه کې ځان استعمالي او د چا چې همت لاندې وي هغه په سپکو کارونو کې ځان استعمالوي وړو خبرو کې معمولی شیانو کې د دنه ټول وخت تیر شي او دا ځان ته وګوري چې ما خوستم چې سار نه ته فکر وکړ چې دا سار را پاسه ما څه وکړه چې شي مانه وخت تیر شي په کوم کوم خبرو کې تیر شي که په دین کې دنه تیر شي او په عبادت در رب العالمین کې د علم په طلب کې یا د حلال رزق په ګټلو کې ونه ذالک خو ټیک د ستاهمت چد دی او که چرته دا دنه اسې په لایانی کې تیر شوی دی نو ستا همت ډیر نازل لکتل د ځان غم دی وکا لا یعنی لا یعنی څه ته وای هر هغه شی الذي لا ينفع في الدنيا ولا في الاخره هر هغه شی چې نه سیله دنیا کې پیدا ورکې نه آخرت کې ورکې دې ته لا یعنی وای او دا ډېر سخت مرض دی او اهل علم کې دا مرض دې زمانه کې ډېر دی او طالبانو کې او به په عوامو کې هم دی وجه دا چې دی وزګاری کاری ډېر نه نو په بیزه خبرو کې دی واقع کیږي په غب شپونو کې دی واقع کیږي په نور ډیرو خرافاتو کې دی واقع کیږي او شیطان هم په کوشش ډیر کوي په لا یعنی کې واقع کېدل زما دا خبره څه زین تر ازي کنه راځي لا یعنی هغه شی دی چې ډیر سخت ضرر دی د لا یعنی وضاحت هغه رسته مې خو دا بل خبره دې تر اوره سمه د صفاتونو نور دي چې هغه انسان یا د سی ویو چې همت کمزور وي همت اوچت نه دی وړو خبر پورې د دې ارادي متعلق کیږي نو دا من بعد د هر یو شر چې نه د هر یو شر هر شر د دین راوځي د تکبر نه هر شر پیدا کیږي او دا رنګه د همت در کوټیوال نه هر یو شر پیدا کیږي دا خبره زین تر ازین ان شاء الله او دا کبر چې د ځان لګورا په فرعون کې نو وای دا د هر انسان په نفس کې شته دی د هر انسان تر سوچ الله دې نه ونه باسي او مجاهده او ریاضت ونه کومنګا مجاهده کوشش کوشش او د الله رحم چې دا سړي سره نه نه دا کبر وای د هر چا په نفس کې دی علما دا خبره لیکلې ده چې هر نفس لري په هغه کې کبر شته مثل ما فی نفس فرعون لکه د فرعون په نفس کې څنګه وو غیر انه قدر فازهره وغيره عجز فازمره دا شیخ الاسلام ابن قیم رحمت الله علیه ځکه لیکلی دی یو عبارت داغه د څه ځای کې زما د مخه تیر شوی دی هغه وایي چې فرعون کوم د تکبر هر نفس کوم دی لیکن فرعون چې قدره قادرون فازهر دا تکبر را کارک د قدرت په وخت کې دا بیا راکاره کیږي چې په چا د قدرت د پاسه راغی هغه د استاد الله د لاندې شي بیا پته لګي دی وخت وغيره د فرعون نه ماسیوا نور عوام خلک شي دي نو عجزا کمزور دي نو په ازمر تکبر ځان کې پټ ساتل دي دن نه پکې دي دا ځان ته ډیر عاجز وای لیکن دغه تکبر د نشته پټا کدا چرته قادر شه وسه وشولا یا موقع پراله نو دا د خپل تکبر راکاره کوي نو تکبر او قصر الهمت ډیر ناکار شي تکبر به څه توای په اصطلاح د شریعت کې تکبر نبی صلی الله علیه وسلم دا تعریف کړی دی بطر الحق وغمت الناس وغمس الناس دوه کرته دی حدیث کې دی حق له دی کور کوله او دې ته اوس ګوره دا تکبر مونږ کې شته کنه وغمس الناس انسانان سپک ګڼل بطر الحق څه ته وای حق له دی کور کول او نور انسانان سپکوله دته وګوره یو سړی به وای ځان ته شیخ القران وای شیخ الحدیث به وای عالم به عوام خو په زبانه پرې دا علما خبره کا او هغه به د سی وی چې ځان ته به خاک وای زخاورې ما او ځان ته به تراب وای دا لقبونه به ځان کیږي چې زخاورې او زخاک او زت عاجز او فقیر او دا قیدونه به ځان سره لګي تخلصونه به داوي لیکن کله چې هغه ته د حق یو خبر اور ورسیږي وته بیان شي او هغه ولا د کور کوي چې نه دا زنه شمنه دا اوسه پرې معنی د بیان کړي دا خبره ته څه لګي غره کینه دا خبره چې د زمنګ مذهب کې نه دی راغلي دا م بیانوا دا موږ دې ته نه تیارو دا مسله د کشر سړی کړی دا زموږ شری ما اوسه پرې معنی د بیان کړي دای بیانې نو بس دا دغه مخالفت کوي او مسله سپکې او کمزوري کوي خلکو ته دا دونه ضروری خبرې نه دي نو دا او د څه بسر ازا ډیر نفسونه د څه وی چې هغه یې موږ ګیره سپینه شو دا مسله مزه پر وانه ور دا موږ نشو مناله دا بزانتا ډیر عاجز بوي خلک وایي دی باز خلکو کې تواضع دا عاجزي دا دا عاجزي دي ته وایي د الله نبی ویلي دي حدیث ته دا حدیث د تسویما عاجزي دغه توایي چې تا ته حق را ورسي او ته قبول کې چې بالکل الله دې جزای خیر درکړي چې تاره ته بیان کړه نه تا کې تکبر نشته نور انسانان سپک مګنا د ځان نه کته مګنا باس کستا جامع په ظاهر کې خسته چې سره خبره تر ډیره نه کې غاله نهسته نه ته متکبر نه خسته جامع کلار اچوا او په ډول زینت کې ګرځا او که چا سره ډیره خبره کې او کله کې خبره کې نو ته به په دې وخت متکبر نه متکبر انسان دغه دی چې حق لدی کور کوي اگر کاغه دا تندې په دې دي خاور کې دې سکی کنه چې دا وخت ته واړی او تک تور داګه په دې کې وشه دا غټ متکبر دغه انسان دی دې خبرې زه تر رسیږي کنه رسیږي متکبر دغه توای دې د وجه تکبر ډیر ناکار مرض دی او د دې نه دنه ډیر مرزونه به پیدا کی دې د وجه کبر او ایمان دواړه نه جمع کی په یو ځای مخکې ما د دې له وضاحت ویلو په تسبیح القلب کې مې ویلو نبی رسول الله اشاره کړې ده هغه له غونډې وته ویو نه ایسته بجاش نو مرګرو ته چې د سړي د څه خبردار کوي ما ته دا خبر راکو چې د الله نبی فرمایلی چې چا په ځای کې د سړي مې تکبري د الله جنت ته نه پریږي نو دا خوري سخت خبره ده دونه کبرونه خو عام نفسونه کې دي دا کم یو نه پس چې دونه تکبر و پکې نه وي د دې د وجه نه ما دا حدیث جوړی او ما تاسو ته مخکې دا وی چې صحابه سره دا علم القلوب د عون علم وسره چې دا موږ سدي وخت نشته ده هغه په خپل ځان په ایدل په غیر باندې د تجربې نه به معلومه دي چې زړه فاسد ده نه ده فاسد نو د خپل زړه د تصحیح لپاره هغه به دا کوشش کوي چې دا زړه زړه کې دا ماده چرته پیدا نشي نو د خپل زړه به دونه پاک دي نه ساته کدی زړه کې بل شی دغه کله راځي هغه ته عجب وایي چا د تکبر د شورو شانتی دی عجب څه ته وای خود پسندي خود پسندي معنی باندې پوهیږي کنه خپل ځان غوړه غنل عربی کې به تعبیر وکم عجب څه ته وای محبت النفس د خپل ځان سره مینه چې ځان سره د لوی خار شي تکبر کو دې ته چې حق لدی کور کول کا دا حق لدی کنه ورته حق مني چې حق صحیح دی او بس ته چې سوی د حق د زمانه ما خو ځان وته حق کار کی چې زم سوچې ما دا عجب د تکبر رور دی د دې د وجنه د هم په ډیرو انسانانو کې راځي نو صحابه کرام به د دین هم ډیری ریدل او د عرب صفاکاو دي کسي واقعا مویمه لا تکبر صحابه کرامو کې نو الحمدلله لیکن د عجب نه بداسي ریدل ځان به ساته عمر رضی الله عنه پر منبر ته وخاته او مرګي راځم کړه داسي ویل چې عمره ته یو سړی وي ګډي به ساتلې او چې کله به نا وخت را لري سورانه به یو کپلار به دراونی ولې او څټنګ به د نويستله او به والي او اوس لاړ امیر المؤمنین شولې دغه بیان یو کوي سترا کوش نو یو مرګره په کور ته واره دا وته ویل چې دا تانه څه ویل دا د خبرې دوګه لګیدلې ونه په شانته ځان ته خطاب وکړ خلک دراجمه کوي ستلاړې هغه ویل چې وجه دا دا چې زما په زړه کې په کور کې دا تیر شو چې زه امیر المؤمنین ما او زه د مؤمنانو ګوره مشر یم نو ما ویل دي نه پسته چې تاسو ذلیل کوم د خلکو مخامخ خپل عیب ویل چې دا ډیره سخت دی وې زران په منبر کې نه سم دا نه پس مې خلکو ته ذلیل کا چې ورګړې به ساتل پلار بل ټنګونه درکول او داسې یو ذلیل وي او سره له امیر مين شولې نو د خپل ځان تذلیل د پاره د خپل نفس د سپکولو د پاره چې دغه د خود پسندی نه نشي د دې د پاره دا کار مو عبد الله بن السلام رضی الله عنه پیرا وی په بازار کې روانو دا د وړو بورې را پښا کړې و نو چا ته چې تعالی الله ډېر مال درکړي غني دا چرته مزدور باندې راوړه عالم سړی تاسو دا نه د مناسبه ناغوی رزما د نفس کې دا کار د دې لپاره کوم چې خود پسندي به ګرانه شي ځکه چې د ټولو خپل خپلوانو دوستانو مخامخ سړي بوري را بشا کړي ځان یې جوړګر جوړ کړي او پړي والای جوړ کړي دې څه دا نه پس لګي سړي لکیږي خواريږي دې سره خو دې خبره باندې موږ تاسو ډیر انسانان نه پویګو چې دې باندې څنګه خواري او دا کارولې کول پکار دي نو دا خود پسندی بس صحابه کرام د څه لري کوله یو حدیث کې راغلی دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کبر نزان جدا کوي حاصل له حدیث ویم و هغه سره متکبر نه چې بخره سور شي او هغه سره متکبر نه دی چې هغه واعتقل الشات وحلبها ګډه وتړي او راویل شي او هغه انسان چې واجاب الرجل دعوت الرجل الدوني د هغه چا دعوت سره قبول کی چې هغه ادنا انساني ادنا سره ته د دعوت وکي خار غریب د ته دعوت وکي چې راشه ما زیاده ته لوي استورش او دارنګا چې زه جارو کی نو دې انسانانو کې به کبر نه دا متکبر نه جدای د کبر نه دا خود پسندی د انسان کې بیان نشتا اول بادئ بالسلام بری من الكبر چې لاول د بسړي سلام ورچاو کنه تاکي به تکبر او د خود پسندی نشته دلته کبر د خود پسندی تمل د کبر اطلاق کله په دې عجب هم کیږي ها لکه په دې حدیثونو کې په عجب باندې اطلاق شوی دی دغه روایت چې دا درې څلور شینه کې ذکر د خربانه سورې دل ګډه را لشل زی جارو کول او د ادنا سری دعوت قبل اول دا روایت کتاب الزهد د امام احمد رحمه الله کې ما یو وخت لیدلو او ډېر ښه روایت دی وای دې سره سره د کبر نه جدا کی کبه دې شان باندې سره راته وای وای کی اول بعد به سلام بری من الکبر هم دا خبره د خپل ځان او تاسو د پیدې د پاره وایم چې موږ نه پس نه دا کبر وزي دا نه ول توبره نه وزي ځکه دا غندونه په من کې په چته پیمانه کې موجود دي موږ ته اخلاص نه بیانوي د دې لپاره چې د خپل مرض ته متوجي شو خپل بیماری ته متوجي کېدل غرض مقصود ما دا بیاناوه چې کبر او قصر الهمه دا چې بچا کې راشي د کې به هر مرض راځي نه دا هغه مرضونه یو عجب دی ځان کې عجب ریاکاری دام د دینه پیدا کیږي د کبر نه پیدا کیږي سمعت خپل احوال بل تور اول چې بیګا زره فاسدل مو د عبادت مې وکړ پلان کې زله لاړه مو دا خپل عبادتونه ښکارا کول چې بل چانه پټ پاتې شي او ته خلکو ته ښکارا کې یو شي څه مسله ملاو شي د ازما پلار د دسه د زو ته تهجد کې دعاګانې کومه د دې لپاره دا خبره کوي چې زه تهجد سره پاتېږم او شل کاله و شعر په ما باندې د تهجد قضایي نشته ده دا باز خلک پسې نه خبرې دا وکړه راواز دي ته سمعت وای خپل حال بل تور ورولا الکه زمنګ بسې عبادتونه چې منګه راکاره کو عبادتونه لغو شته سم نه او چې وی آی کې څومره نقصانات پات دي چې به الله الله قبول کوي او کنه به قبول دی دا را کار کول نه دی وکړ او به په دې باندې لازم لوی غنل دا د نفس قصر الهمت دی دا د د کبر دی دا د نفس ورانه دی کدا ورانه پکې نه کنه د بزان د څه غنل چې الله ما څه چی شي دی دا خبره ځان د خلی نه دا پزره کې به د درات للی چې ما څه سم نشته عملونه خډیر زیات کوي وقلوبهم وجله او دا غي زونه یریږي انهم الى ربهم راجعون چې سبب الله لمن ورزو صفت لګي دا عملونه به قبول یو کنه عاشر زانا ویل یا رسول الله دا به دا غلاګر او زناکار دا خلک مرادی په دیات کې لا ابن تصدیق ودا نه دی مراده یا د صدیق لوري هم الذين يصومون دارو جدار خلک دي ويصلون منزن ولادي ويتصدقون صدقوا ولادي ويخافون الله يقبل منهم او هغه یریږي چې دا زمونږ نه قبول نشي ځکه چې هغه د الله قدر پیژندل دی ځکه چې هغه د خپل عمل مقدار معلوم دی چې دا دونه د الله د شان مطابق نه دی نو لایک یسارعون فی الخيرات دا کسان په نیکو کې جلتی کوي الکه کده نیک اعمالو سره مینه پیدا کوي طریقه دا د زیات مونږ ته خو دلې دا طریقه و پیژنه هغه دا, دا چې هر عمل باندې بدګمان شه د الله نه کوم یدم لره خپل عمل باندې بدګمان هلکه دا من نو کدا د الله د شان مطابق نو الله دې قبول کی خو د قبلې دوه ول نه دی دې په سرسته بل کار پکار دی به بس بل هغه عمل لکه دا مو وکړه خو دې کې کې دې شي څه نقصانات او ډېر کله چې سید الله په یور کې د خپل عمل نقصانات به پیژني الله په فضل ته پیژني چې زما دې عمل کې دا دا نقصان دی دي کوم نقصان پدې کې هر عمل باندې بدګمانه وسیګا او د الله نه خو امیدم لره نو امید کیږي بم نه ګورا نو امید چې دغه به بیل ګناه ده نو خو امید ساتنه دې سبستا اند چې عملونه ګډه وای کې دې چې دا راتلونکي عمل کوم دا به خو شي ان شاء الله هغه چې وشي به دا بل پس کوم د سې اولایک یسارعون فی الخيرات نو دا کسانه پنه کو کې به جلتی داخله کوي په نیکو کې د جلتی طریقه مې یاد کړه یاد نه شولا دغه طریقه ده چې مخکینی عمل باندې بدګمانه کېدل چې مخکې کوم کړه د بدګماني معنی دا ده چې دا عمل د الله سبحانه و تعالی د قدر او دغه شان مطابق ما ونه کا په کار د سوا چې ما ډېر کېسته کړه خو نش او دا یقیني خبره ده چې دا داسي تواضع یوازې نه ده دا یقیني خبره ده چې زموږ اعمالو کې نقصان شته کسته مون چرته من کولای شو کسته طریقې سره پوره ذکر چرته کولای شو دا گزارش چې الله پاک موږ نه اخلي دا هم یو مهرباني در رب العالمین د پمنګ باندې مقصد هغه دا چې د کبر او د عجب د قصر الهمت نه دا مرزونه پیدا کیږي ریاکاری سمعت دا انسان کې پیدا کیږي بخل دا چې انسان کې راځي دا هم د دینه پیدا کیږي ظلم په نور خلکو باندې ظلمونه دا د تکبر نه پیدا کیږي تجبر په خلکو باندې ځان جبار او لوی ګڼل او دا رنګ قسوت قلب دا د زړه سختواله چې ده دا د دینه په دې تکبر نه پیدا کیږي نه پس کې کبر وي د دینه پیدا کیږي او دا رنګ دا نور ډیر ګناونه دا هغه نیکو په مقابله کې چې موږ ذکر کړل کتر کې توکل او دنیا سره محبت او د الله او د رسول محبت پرې خدل او د دنیا د شیانو سره مینه کول دا ټول د دې شیان نه پیدا کیږي دا ټول غندونه چې د دینه پیدا کیږي نو دا رنګا الاشتغال بما لا یعنی الته ترک ما لا یعنی دلته الاشتغال بما لا یعنی په هغه شیانو باندې ځان مشغوله کول چې هغه لا یعنی کارونه دي په دې باندې چې سړی مشغول شي نو دا د وړو همتونو کار دی کې دې چې دې نه بس کې تکبر باندې خو همت یې ورکوټه دی لا یعنی باندې څوک مشغول شو نو دغه تکبر نشته د خو د قصير الهمت د قليل الهمت انسان دی همت یې کم دی او کله چې سړی ترک د مال یعنی کوي نو د دې انسان همت ډیر زیات شد دی عظیم الهمت دغه انسان دا لا یعنی کارونه چې دي ست وای هر هغه شی ته وای چې دنیا کې پیدا نور کې آخرت کې نور کې قران کې او حدیثو کې په اقوالو د علماو کې دا خبره ډیره زیاته ده الله سبحانه وتعالى قران کې څومره آیتونه کې دا فرمایلی دي چې والذین هم عن اللغو معرضون مؤمنان هغه خلک دي چې د لغویات نه اعراض کوي لغو هر هغه شی توای چې دنیا آخرت کې سیله پیدا نه ور کوي و اذا مروا باللغو مروا کراما ایمان والا چې کله په لغو ورتیر شي نو عزتمن ورتیری هغه ته ګوري نه چې لکه دا پلان کې چې سیل لګیدل دی دې کې ځانه غړيږي په دې کې د پړې والے کېږي په دې کې دا کېږي او دی باندې په عزت ورته دغه شی نه ته معمولی خلک دا څه شي دي چې دې د سړی وګوري دا د فلم دی دا تصویرونه دی دا پلان دی دا ته وړي خبرې ښکاره کیږي ومن الناس الله رب العالمین فرمایي باز د خلکو نه غسو دي چې من یشتری لهو الحدیث لهو الحدیث غاخلی کل ما یلهیک عن ذکر الله انت مفسرین دا معنی کړی دی کنه لهو الحدیث ته وای هر هغه شی چې تا د رب العالمین د دین نه د ذکر د تعلق نه یا د یو مهم کار د دنیا نه دی اړای د دنیا کار یو مهم ضروری خپل نه پکې پیدا کول دا نه دی اړای دی ته لهو الحدیث وای لهو الحدیث وای بعض خلک نسی دا جمله قران کریم کې ډیره زیاته ده په ډیره آیتونه کې ده د دې لایانی مثال هغه د څه دی لکه یو سره زی جارو کې بل کس راش او به تبګه خاورې واچي ناغه زمکه به لیکن ګنده بخکار کیږي لا یعنی د وجنه په عبادتو کې نقصان راځي عبادت ضایع کیږي حدیث د معاذ بن جبل تاسو ته معلوم دی هغه یو سفر کې زوم ما نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې رسول الله ما ته دې عمل لوخه چې الله په جنت ته بوزي دا وره مې بچ ویل قد سالت عن عظیم عن امر عظیم وانه لا يسير على ما يسره الله عليه غټه خبره ته پوز دی وکړه خاصانه دا چاته چې الله احسان کوي بیا ته ډیر کارونه وکړل تعبد الله ولا تشرک به شیئا عبادت وکي او من زمانځه پابندي وکي حدیث لندن ویم زکات به ورکه روزه رمضان باندې الله عبد الله تعالی باب الخير نظر کې مولنا وې سم جن نه پری روزي نه صدقه ورکه او د شپې تهجد به ور درې کارونه نو نظر کې هم ده د اسلام ستنه د اسلام ضرورت السلام قوب د تنظر کې موچت او دارنګا د دا اسلام سر د تنه درکې ولنه وای راس الامر الاسلام الله ته ګردن نهادی دا د دین سر دی ضرورت سلام jihad په سبیل الله دی الله لار کې jihad چې کو دا د اسلام او چت حال له او دا د چت همتونه کار د زمون په شان خلکو نه دی دا چې د چا او چت همتونه دا د ایو کار دی او دارنګا عمود د ما د دین څه شه د صلات ده درې کارونه ته دا ورخه نو به په اخره کې او توای حدیث مې لنډ دې په اړه چې د استاني جمله مې مقصود و چې الله ادلک بملاک ذالک کله دا عملونه خو تا وکړل په بوجي کې دی واچول جوال کې دی واچول کندو کې دی واچول جمع کړل په داغه خله اوس تړل پکار دی ولې کدا خله ولونه تړي نو دا به استدنه ضایع شي په خرکه دی واچول پاس دی واچول استبدنه ولوي کور ته چرولې تشه بوجه به دراوړي او هغه غنم او جوار بدن ټول استغورځېدلې وي وای ولنه یا رسول الله د شعر او کیوا وای فاخذ به لسان خپل جبه د چونی ولا او به به ته پرې خدله او یې فرمایل چې کف علیک هاذا د دې جبه حفاظت وکړه چې دا په غلط ځای کې د استعمال نشي ناغه دی رسول الله په جبه موږ نه سره الله رانیس وان لم واخذون بما تکلم به خلاص کلت کوم مکه معاذ مور دې پتا باندې بولش دا خلک چې جهنم ته ځي خو باندې باندې ځي دا جبه دروغ وای لګي دا د کثیر الهمت کار دی چې دروغ ول مبالغه کول بیزه خبرې کول د رښتیا نه ځان بچ کول دا ما تاسو ته چې هر نیک صفت په غدو صفاتونو کې به داخلي او هر بد صفت به په تکبر او په دې قصر الهمت کې به داخلي دا قاعده ځان سره یاد ولې ټول دین په کې تاسو داخله ولې چې د الله فضل سره دا خو زوس خبره کوم دی وکه ما ته هر خبره ذهن ته نه راځي او چې لسای کینه سوچ کی نو دا ټول په کې تور داخله ولې شي نو غرض دا دی چې لا یعنی کارونه چې دی هغه نه ځان ساتل دا ضروری دی لا یعنی کارونه چې دی ډیر زیات دی داغه مصداقات اصل نن به ویمه داغه مصداق یو کثرت المزاح ډیر غب شپ اشتلا مزاح باندې نبی صلی الله علیه وسلم کله کله کاو حق به پای کې ویل د مرګرو د خوشالولو لپاره هغه جایز دي خني دي پاګيږي لیکن دا ډیر مزاحونه ور وخت غب اشتلا دا نقصان دی دا د سړي ایمان ته نقصان رسي زړه خړی دا زړه خرابوي موږ د زړه خرابوالي خبرې شروع کړې دي ګا زړه ته نقصان دار رسي کثرت مزاح غب شپ ډیر اشتله یو روایت کې راغلی سند لک شانی مقال پکې دی وای ک یو بنده چې د ایمان حقیقت ته نشي رسیدلی حتی یدع المزاح تر دې چې غب شپ لري نه دي نه له بده ایمان حقیقت تر رسیږي کله چې ایمان په کار خوخي وي نو د ډیرو غب شپونه بزان سره ډیر کې ذکر لګو چې لګ لګ جایز دي شریعت په اجازه ورکړي د دې کې بمغه افراط تفرید نکو صحابه یا رسول الله نه کته دای بنا تم سره غب ولي قال اني لا اقول الا حق ز غب ولم حق خبرې وکي کوم نو پای کې مونږ ډیرواله څه نه کوي علما لیکلي چې دوی شکرت د نبی صلی الله علیه وسلم مزاح نقل له پټولو مرکه دوی زله دوی شکرت داته تقریبا نقل له یا د دینه بلک زیات وي خو غالبا دومره مقدار کې د نقل هغه به دا ډیر نه کاو تبسم به ډیر کاو اده خوش اخلاقی نه کړه خو غپونه به نشتلا بیزه خبره کې بنور نه واد دا د لا یعنی مثال لا دی د لا یعنی مثال چې د د اخبارونه قتل ډیر د سر نخبو پر ټول قتل د په لا یعنی کې داخلي داخله قران تلاوت نه کوي ذکر د الله له وخت ټول اخبار به ګوري اول نه خراب وي غلط مجلي قتل دا په لایانی کې داخل دي دا غلط جراید او مجلي چې دا قتل الکه خخه کتابونه شته شیطان ولی تاسو محروم کوي دا غنه ما دا تجربه کړې زمنګ مکتبه کې چې کوم ادنا کتابي کنه یا د بریلی کتاب یا د شیعه ګمرا لیکل موږ یې کوسته اسه دغه د پاره چې ګور به دی د فساد معلومه ملمانه چې راشي لاوله کتاب راځي قرار هغه تناشت هلکه دلته ښه کتابونه شته دی هغه وګورئ د آیات او حدیث نه ځان خبر کړي د الله د تعلق نه ځان خبر کړي هغه نه کوي هغه بيزي خبرې دي ته ولګي دا شیطان کاری نو سړي باندې هغه ګوري تاسو موږ ګوري تاسو په مکتبه کې هم چې کومه رزیل کتاب به تاسو ډیر بګورئ او چې کوم اصلي کتاب د ډیره پیدا درته به کم ګورئ دا د شیطان د سیسي په سړي باندې او دا باز خلک د کو کتابونو محروم کړي دي بيزي کتابونه دای په مکتبو کې پراته دي ته به څه هدایت وشي لاشه دا نور خلک وګوري زه مکتبه ته لازم ټول د گمراهی کتابونه پکيو سوا د قران نه یو قران پکيو او پکې حق او دا ټول د گمراهی کتابونه ځان ساتلیو دا لکه د پلانکی حدیث رد او دا د پلانکی رد او دا د دې رد او دا د ردونه کتابونه ساده مونږ ته به څه هدایت وشي دا چې همیشه دا ګوري ردونه په حدیث نه بو یو باندې او د فساد کتابونه وسره کشر د شاهزان حاضر هغه پکې خوي ایبه خو ما چې غالبا مکتبې ته وکتل نه دغه نقصانی کتابونه ټول خو کتاب پکې ما ونه لید غرض دا دی چې داسې کی نو غلط کتابونه قتل دا هم په لایانی کې داخل دي ځان ساتل پکار دي ډیر اخبارونه اوریدل دا خبرونه اوریدل چې دا بي بي سي خامخه په پابندۍ باندې اوریدل او دا چې د پاکستان خبرونه باز خلک به دي عاشقان دي هر نیمه غنټه پس خبرونه اوري دا به تاسو چرته لیدلی یا به نه لیدلی هر نیمه غنټه بعد خبرونه اوري د اردو بیل اوري د پښتو بیل اوري او دا رنګ د فارسی کې بیل اوري ټول خبرونه اوري د شپې ورځ بجو کې بعضی کسان ناست او خبرونه لګي لګوري ځان ته یو لسنیمه بجې دا غمو سنې چې لکه تهجد به قضا شي په دې خبرونو کې څه شي دي خو ټول د دنیا پرستی ده پکې او د دنیا عظمت بیانول او د آخرت خبره پکې ونه شته ټیک د لګ لګ خبرونه اوریدل په دینت یا اخبار په دینت باندې کتل شاید مسلمانانو د حال نه خبر شي پاګې باندې غمجن شي دعا ته وکي یا چې سوسه کی او د مشرکانو د کفارو د ظلمونو نه سره خبر شي او د هغه د هلاکتونو خوشاله شي سره په دې نه باندې بیا عبادت ته چې سره وکی ان شاء الله هغه هم د شي ډیره مبالغه په دې کې نه کوي نو دام په دې لغویاتو کې داخليږي ډیر به زی ګرځیدل چې دام په دې کې داخلي به زی ګرځیدل دام په دې لغویاتو کې داخليږي چې څه پیدا نه شي چړي چکرې وایي او دارنګه دا هم وای د زړه نه نور ختمه یې رڼا چې سړی په بازار کې رواني او کله یو دکان ته ګوري چې دا پلان کې شي لیکل دا ډاکټر پلان او دا پلان دی دا په هر دکان باندې لیکل کړي کنه دا ټول طالبان لګي لولي چې لکه دا دا شي لیکل دا لیکل دا وایي لیکل دا انګریزي الفاظ هم وایي او دا ری وایي دا د زړه د فساد د پاره یو ذریعہ ده والناس عنها غافلون او ډېر خلک د دینه غافل دي د دینه بزان ساتي دا به دا الواح به چټي نه لولې بلا ضرورت دې رسل دا سړي ته نقصان ورکړي دا بعضی خبرې به تاسو باندې غریب او ناشنا لګي خدا تجربه شوی خبرې دار محب الصور دا خو ډیر ناشنا شی دی د صورتونو د پټوانو تصویرونو سره مینه د زنانو تصویرونو سره به اخباراتو کې ګوري مجلو کې ګوري د سړو ګوري او دا یو د دې کفارو د سیسم دا ده کنه چې د مسلمان دنه نه نور وباسي د ایمان رڼا ته وباسي دغه طریقه ده د ځانو پټونه غاټ غاټ لګولي د بورډونه تاسو ګوري کراچي ته جناب چې دا ډیر زیات او د بعضی نور علاقو در دې په کور کې لګولي زیات ځای باندې زنانه تصویر لګولي او دا اختی داسې پرې خوستي وي دا غي پتلونی وته ورچولې او سینې بیل ښکار کیږي ټول بدن بیل چې په غاړه کې ناسم نظر بده پیلګي کدی خو ازم نظر بده پیلګي کاغه طرف تم زم نظر بده لګي او دا زړه دونه پاسې دی کنه خو و ما لمیت بجرح من الام کوم انسان چې مړ نه هغه په زخم نه پويږي په زخم هغه څو پويږي چې ژوند دی وي که تاسو کې چرته الله حیات قلبي پیدا کا د دې په درد به تاسو پويږي دا واستاو زړه درد در کې درد دا فزره چې کړز موږ مړ شوی دی نو موږ له دا مذهب راکې دا چې لکه دا خصوصا خسته تصویر دی باندې علاقه خسته شوی دی به سوی د دې څخه کار کوي سړی ته به د علاقه په ډولې ښکار کوي او چې زړه دې جوړ شو په صاحب بداته تخکار کوي کته دا غواړي اے انسان چې ستا اسلام خسته شي او الله دې له ډولي کې مزیدار مسلمان شي نه لا یعنی کارونه پرې دا خې اسلام د سړي دا ده چې لا یعنی کارونه پرې دي لا یعنی تا نه دنیا کې پیدا کړي نه آخرت کې دې ځان ساته د لا یعنی کارونه چې بچول نه سبا کې نو به په یعنی کارونه کې الله به تا مشغوله کی هغه کارونه چې مقصود دي ضروری دي پیدا من هغه کې به الله مصروف کوي لا یعنی سره دغه اټو مقاصد نه خراب یا حدیث کې تاسو ویلي دي نبی رسول الله هغه صحابي ته ویلو علیک بتول السمت و چپ کې نه ډېری خبرې مکوا فانها مطرده للشیطان یا مطرده للشیطان دعا کړه ده وعون لك على امر دينك شیطان د نه دا شی تختی او د دین په کار کې تاسو سره مددگار دی چې ډېری خبرې سره کوي کنه مهم مهم کارونه ته پاتې شي دا کار په موږ سره کیږي موږ د ملمانه د خره ډیر راځي نو ډیری خبرې کو ضروری خبرې سره نه پاتې شي موږ به رسته خپې سره دا کار ولې مونږه کا ا د ډیرو خبرو د وجې سره نه پاتې شي زمونږ زمونږ ډیرو خبر د ضرورت دي خو مهم کارونه رانه پیسته پاتې شي نو د ډیری خبرې چې دي نبی رسول الله فرمایي دا مطرد للشیطان چې کوم خبرې دي کول نو شیطان بدنه او تختی وعون لك على امر دينك او د دین په کار کې به سره مدد کوي د محمد رسول الله شفقت مولید ده سونه شفقت مونږ باندې کوي څنګه چې دنیا را کو دي دا خو که سره د سنت نبوي نه سم خبر شي مکمل د پیغمبر د حکمتونو نه به خبر شي چې دا څومره حکیم انسان او د الله د څنګه علمونه ورکړي دا څومره غریب غریب عجیب عجیب علمونه رب العالمین په غره کولاو کړي وو تا ته به محمد رسول الله علم به معلوم شي کله چې د سنت نبوي نه سره صحیح طریقې سره خبر شي الغرض دا دغه د صفاتونو ځان کې پیدا کول مخکې بل ورځ ما دا ویل چې بعضی کارونه هغه خرابې او بعضی جوړي هغه روایتونه کې راغلي دي یا غیر روایتونه کې هغه بس بعضی به تیوی ما نور به بل ورځ او به مقصد ته بزو خپل مقصد چې من کوم شروع کړی دی ان شاء الله تعالی یو حدیث کې راغلی درې شي نه چې دی وای دا سړی ته نجات ورکړي او درې شي نه سړی هلاک کوي یعنی معنی دا ده چې هغه درې کارونه د اختیار ک الله رب العالمین د لزر جوړي او چې درې دی داغه برعکس دی اختیار ک ول دي فاسدی کې هلاکیږي ثلاث منجیات و ثلاث مهلکات دا صحیح حدیث دا نبوي الفاظ ډیر غوړ دي چې موږ هغه ویو وای هغه درې چې هغه سړی ته نجات ورکړي یعنی زړه د سړي جوړي او دنیا آخرت کې سړی بچ کړي هغه د دې تقوا الله فی السر والعلانیه یا خشیت الله فی السر والعلانیه لپس د خشیت راغله د الله رب العالمین یره د په پټه او کارا کده خلکو مخامخ سړی هم الله نه یریږي او جزان لري هم الله نه یریږي دمو القصد فی الفقر والغنا درمیانه چلی دلو کمالدار نو هم د اسرافونه مکوا او که غریبي نو خزه او بچی د لوګي نه مواجنا سره که زه غریب یم زه په خزه خرچه نه کوم هغه خرچه ورکوا او درمیانه انداز کې خرچه ول ورکوا چې هغه وګی نشي میوه ول کله ورلا او دارنګ خوراک ول ورکوا کله وخه په خوراک کله بل شه داس ځکه دا ظلم دی هغه خواندان چې هغه وایي موږ غریبانانی او پایو باندې سم خرچه نه کوي دا نقصان دی دا خپل ځان نه چې خرچه کې درمیانه روي درمیانه بچی اقتصاد نه که چرته ملک کار واخس د پاکستان کې به هر څه ته غاړه ولاړ ټول به مالدار شي خو درمیانه روي نشته بيزي بيزي پیسې لګي دا د الله نبی ډیره خسته خبره مونږ ته کړې درمیانه چلےږي نه به پکې رام کېږي هیڅ کله او درم کلمت الحق او بل حدیث کې کلمت العدل لاغله دوه یو شی د حق خبره کوا فی الغضب والرضا که خوشاله که خپه په غصه کې هم د الله نه فرمانی مکوا د سمو چې غصه مو بس کنځلې وای کې دین ته مو کې مؤمنانو ته مو کې او به وی چې زه غصه مو ما څه کړی نه په غصه کې هم کنټرول او ور رضا او که خوشاله د خوشحالي کې هم د سینې بعض اوقات سره خوشحالي ست د حد نه تیر وز د خوشحالي کې د بعض اوقات سره د حد نه تیر بس په خوشحالي کې به هم د حق خبرې کې او پر په غضب کې هم د نو دا درې حالتونه چې سره د الله نجات درکې دا د هغه جوړېدل لپاره عجیب اسباب دي او وثلاث المهلکات او درې شي نه سره تباکی دی خو ګوره صاحبہ وای ثلاث مهلکات دي یو شح مطاع چې سړی کې د بخل ماده پیدا شي بخل هر چا کې شته خو مطاع دای تابعداري کوي بخل ماده من ټولو کې شته خو تابعداري مکو د بخل خلاف کاوه مطاع معنا دا ده وهوا متبع ربد تداوي چر دا پیسې مله غوا خدای خلاف که په ما د نظرې چې لګوم به خلاف یې کاوه وهوا متبع او د خواهشاتو تابعداري سره خپل خواهشاتو به روان شي واعجاب المرء بنفسه او سړی په خپل ځان باندې خود پسندي کوي خود پسندي معنی مخکې ما ذکر کړل ځان سړي تخخ کار کوي اعجاب المرء بنفسه یو حدیث کې دا جمله سره غي د وهیا اشدهن دا شمه کوي دا کاغذونه رښتل د درس په وخت کې دا سخت به دی بده دا مکوي چې درس نه مونږ کله فارغ شو به ته پوسو کې ان شاء الله تاسو نه قربان خدای سم کوي کاغذونه اشتل وغیرہ دا موږ دا خبره د دې لپاره شروع کړې چې زما د خپل مرګ تسکیه وشي زما مو شي تاسو مو شي او د دې به تاسو رسته صفت کوي لګه زمانہ بعد ان شاء الله چې الله تاسو اسلام وکړه او سم کمره دل وکړه نو به تاسو ماته دعا کوئ ان شاء الله تعالی زما د الله دا امید نو غرض دا دی چې و اعجاب المرء بنفسه وهي شدهن د ټول زیات مرض وای دا دی غټ سخت مرض دا دی چې سړی ځان ته خخ کار شي چې زه ډیر لوی سړی ما او زه ډیر غټ انسان یم نو دا درې شین هلاکون کې درې نجات دا چا ته یاد شو ثلاث منجیات او ثلاث مهلکات خشية الله في السر والعلانية يو القصد في الفقر والغنى كلمة الحق في الغضب والرضا وثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن والحديث صحيح وصدق النبي صلى الله عليه وسلم صلی الله علیه و علیه وسلم زوی واسطه بلا زبانه نور خبره به بیانو ان شاء الله په یاد ولرئ د اقرا اسلامی کیسټ مرکز د قصخانی بازار شاته کباړی بازار پیښور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان